دا باب د بیان د درېدل شاته کېدل یا درېدل دا ځنه کنه درېدل آداب دي ځنه درېدل دې خپل طریقې شته دا په آداب شې دي الفصل الاول عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت بنو قريظه لحكم سعد بعث رسول اليه هم مدینه حفاظت او دفاع به په ګرګاډه باندې کی او دې کله چې کله د او خود غزو وشوله اذن بعد کنه دې د رسول په شوت لکنه د ټول عربي په قبایل په سما کې ول تاویرل چې سخت غلطي مې وکړله کنه دا مسلمان وې ته به پسټ کړی به کړو ته دغه سه پرېښول بیا راخر په سوکې سره دغه ته میر بار سره ملشي نه چې سمره قبایل دي کنه خو په شو کنه کافر مشکین وی ټول یې باندې وګرځل کنه پټ پټ ګل لشکر یې جوړ کړ ای جنگ خندق غزو یې دی په صدر بل جوړ شو کنه خندق کول غزو په سلورم کول باندې خدای پاک هغه دی ولا صدرشینا آی ناکام کړ ټول سپر لا در لشکر یاله لا در لشکر وغلو ټول کافر جامه وی کنه دا خیر ته و چې وی خطو جنگ نه وشو الله پاک دغه څه کنه نه مراد و پاس کړ نبی سم تواخر ولا چې دغه انتقام وخلا کنه اده يهودنا دا ټول ساده شه دی وخلا فرضيه وکړه نبی سم په سویره له محاصره یې کړ شل پی نیو سره په کټیر بدل وی خبره تر شوې کنه په دې دی باندې په اصلاح وشو الله چې سعد ابن معاذ چې کومه فیصله وکړه نه پابه د بیا امین امین سره کی بیا خوښه ته چې بالکل پابه د امین سره کی کنه ځکه چې سعد ابن معاذ دې کنه حریف و دې باندې کوره دا قبیله حریف و دی چې دا خو دې مش ملک لري دا به دې مش په حق شه فیصله وکړه نه مسلمان ایمان خبر وی چې کنه مسلمان یې کنه دې کله داسې مقابله وشي بیا کنه زیای نه پیژنې بیا پلور نه پیژنې کنه په داسې خطر متر نه چلېدو هر کله چې ګرځېدل بنو قریظه په فیصله د ساعت باندې حکم نه فیصله مراد ده هغه چې څه فیصله وکړو میر به درکې شي به نبی سمر ولرلو الیه ساعت سایور لو چرو د شي وکانه قریبا منه وساد نبی سم څنګه نږدې عادي کاړولې وي په دې لوس باندې په دې شارک لګوله دا په دې خور باندې کړه په خندق او دوشه زخمی و کنه فجعل حمار پخرب نرول فلما دنا من المسجد حتى جماعت تر نزدې شو د سعد ابن معاذ بیا قال رسول الله سم للانصار نبی صلی انصار ته وکړه چې قومو الی سیدکم چک شیستا کنه خپل سردور ته اته ودرې شتا وته چک شیستا همیشه ټول دا خبره کوي چې نک نکیام شته امشر دې پره تعظیمی قیام شتا چې وته ودرېږي وته چک شي ادب دې پر کنه دا غشتا جایز ده دوته فلما دا هر کچ جماعت ته رضې شو ځنه حق چې دا وهم دا دي کا جماعت نو دا هو بلې کولې ده ولا محلې دې یې جماعتي نه سوړي او ځنه وی کچ نه وهم نه ده جماعت هغه زوی مولانا چې نبی سمې کنه المزول پرته یو کړو شری جماعت خو نو خو مزه پر اساس چې به بدل کړی وکنه یره په نیوش سره د مخاطرات او دای کې بل منځي راکړ اګه ته جماعت ته ویل دي کنه اې دې ته نه شو بیا قال رسول الله انصار کوم ولا سیدکم تعظیمی قیام دا غا جیز دا چې چاته چک شي کنه استوز دی وی پیر دی وی کنه یا پلور دا یا بل مشر دا کنه او کدا نه جیز چې څه کې چې دا جیز دا کنه دا انده واقعیا و د خالص په حجت شنو سي او چې څه کوي چې کنه دا قیام تعظیمی قیام نه جایز روایت نو سره روان ده کنه نبی سم دینه مانا کړی دو او چې په دې کنه بدبو سایشتانه چې دا خبره خوشوي چې مده مده پر بتونه مده حالت ته ویلوړي نه دا تعظیمی قیام نو مراد دا خو د تعاون ولا قیام ده مدد ولا قیام ده کنه دا ساعت دا مریض ده بیمور ده د خپل په خراب نرسي چې تاسو چې پرې نه وځي کنه زه خپل تم کوله نشي کنه دا تعاون هي کچه تو سه ورچک شي تا کوم خپل سره ته ورچک شي تا کوم سره تام کی سا ا تعاون ورکیام د مدد ولا کنه سره وین سیستا او دا کدا علاج کا داپ باندې کرینا دو کنه کوم اله سیدکم چې ورچک شي تا خپل مشته کنه کا تعظیمی مراد یې وسو چې کوم له سیدکم کنه خپل مشته تا چک شي تا او چې څه کوي چې دا تعظیم ولا کیا مراد به د اله ولا خبره سوکاد یو خل په جره د بل په ځای باندې غاس استعمالېږي اله به وغلی خو مراد نه کنه اغلی ته کده کوم ولې سید کوم پیسرا دا غو کنه چې تعظیمی قیام چې کنه کیم سای که په دې باندې خوشدلو چې موته د کنه حل چې ګیږي هر ته درېږي دا کنه او شيخ شريف ته دربيا خبره بعد پر لګي بیا اې د پر ته دل بندي جيز او کچې کې پر شي کنه دا نه وایي کنه نو ګوشتل کنه او هغه نه په لار کې دوی چې څنګه ته چګ نه شول کنه او ته د خپل طرف نه ته چګ شولې تعلیم کې به دا جيز ده به ګناه نه ده کنه ته چې وته چګ شه او دا چې وړي بندي جيز وما ذا الحديث من مجلسي في بتولي في باب حكم الصلاه الشواذ ذكر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه نبي تشغوي سرا يدبس لي دخل نوس زوينا چې مباح زوی وي لکه جماعت کسا مدرسه کسا یو اول روغلا د اړ کا سب تکرا سب چې نوستا به چې غویرا چې چک سکنه دا کا پلون کای شنی کنه داندو جزا ثم يجب بدن چې بال به لای پاتې شنی خو په دې نیت باندې کړه چې زه بیا وته راپاس کېږو په دې نیت باندې چک شو هغه کې پټکا یا غاسې یې شدا یا بل سامان یې شدا چې دې له مرګ څخه یې راپاس کېږي کنه او داسې متصوبه ده یو داس کو ثم رجع بیا تر پاس شو ځکه فوا حق به دې شخص درځي بیا حق دې بل دې بنه پښنه بښنه کنه راو مسلم الفصل الثاني عن اسكالا لم يكن شخص احب اليه من رسول الله نو وسای کړ چې د اصحاب کرام ته په نبی سره ډېر ورونی و دې باوجود وکانو ادار او هو نبی سره چې کله ولیدو ولم یکمو څه کوته چې کېدل نه نه به چې کېدل دا نو چې دې پر تعظیم الیاذ بلا نو کنه نبی سره تعظیم نو سرینه په ورکول هو لما یعلمونه مثال به ته چې بت غوندې سیخ به ته ودرېږي که نه بلکل که نه بیا ادا ته یور کو خپله ټکنه ده په یور شه ته یوره کو ته لکه دا بچیو نه افسرو سره دا طریقه وي که نه د سره د کارو درو شي که نه و دا کښېنه دی نه بلکل سیخ ویلوړي یو خو پر درون دي هغه تعظیم له ویلای نو په پر درون دي که نه ویلوړ دی خو خپل زنه داسې حال پیدا کړه او په عربي شي به دا تکلف ملوف دغه نشته پشه غاټ ابصار به وي غاټه کیسه به پشه کنه هونی بیا په کپڑے پیږي نی په لباس پیږي نی په بشي پیږي کنه نو به سره غلاو لشکر به سره وی کا چې مل کنه دا پته نه لګیږي قال جان ابو بکر في شهادة مش ابو بکر له په یو شهیدی شه فقام الرجل من مجلسي يسايد زويلة وتشكشو چې صاحب آثار دې کښې نه فابا یې انکار یو کچې نه پښې شي کنه نو په دې شرک شته وقال ان نبی سم نه دا نبی سم دې نه معنا کړی دو چې صاحب دې ته کوي چې چې کې په پالسي به تک شنه پوښتنه روایت شو کنه دا اگر که هغه ویلوړای نه ده هغه دا چې تیه چکې یا تیه غوړې چې د خیر چک شي د زک شي نه کنه خادم دی روشي چې ایسو درو چې چک شکه زوی ته وکنه بیا چک شي بیا ته پاز یې نه کنه دا په خپل ځای کې شو ده کنه خو د زیات احتوال دی وجه نه کنه دی به پرې شابه رخصت ځکه چې نبی سم پټکه خلاص وتلی دی کنه ونهى ونهى نبي سم ونهى نبي سم ان يمسك رجله يده بثوب من یا خپل ور نه کړو خو خدای خپل کړی دی کنه پاپر بلو سوي چوي یعنی په طریقه د استحقاق په چې دا ته حق دوری غړې کنه کدای دې حساب کو دای ته مخ کو چې کنه په دا پر روس مشتا پټکای ته مخ کو یا دې سو پیسه ته مخ کو دای دې ځای کنه هغه شي خبره ده خو ته به دا کنه حق دوری نه غړې کنه وها نبی دردا قال كان رسول اذا جلسات كلا بسبب شرسه وجلسنا حوله او میر به دې کنه غیر د پیش چاپ ته پرک شنستی فقاما بیا به نبی سم چې چل چک شو او فاراد رجوها ارو پسې خیال به و چې زرو پس کېږو بین دعا نعله او بعض ما یکون علیه سپلې مګو برا کې اځي کو شولې یا دن آخر چې په دغه باندې به ابه پرې شو کنه فیارف ذلک اصحابو ا د دا وپسی به ملګری په نندرا چې نبی سم سپلې پرېښ ولې یا په کړه ټنډې پرېښ ولا کنه دا غره پس کېږي فیذبتون به به یې الکا کارو دی به دې تل نه مجلس کې نه رنګ ولو کنه دا غته مجلس آداب دی کنه خو دې کنه مشتو ډېر عادي کنه ډېر د بل مسمون کړه چې څومره حقوق دی کنه ا بل انسان سمره حق ته او سمره حقوق ته یې ګلوړه اندازه مشته نه لګېږي زیوت نو خدا حق ته چې سړي ماشي وته وکړه که نه سړي ماشي وته وکړه لوس ورکا پښتره وره وکړه معاشرتي زندگی شه کنه ډېر حقوق دي دی کنه انسان د بل بني دم هیستو دا یا پیر دا یا بل مشر دا کنه خلکو ته نوسته په انتظار شده یا په تلش ډاکټرون دی دا وخت مرو ته روسي چې ډاکټر وغلا ده کنه ودا مو با کسي پلکای با کسي کنه به په خپل مخه داس چک شي لوړ شي کنه او بیا د دوک اراده نه وی کنه لوړ شي اپ زوی باندې نو شي حلقه په دې انتظار چې کا کرواشي کرواشي کرواشي کنه او دا پته نه وی چې دا و درا سی او کنه نه را پس لوړلو انره کور نه وتلی وی ته کور نه وتلی دی کنه ګنټا ته رسېدې ګنټې رسې نشي وي چې نرسې کنه اورې به خلک غریبه نو کټې کنه ته مرا پرشلې او ذهني پرشلې خلک ته جوړ شي کنه دا یو عذاب د خلک ته ور کوسو د خلک ته ور کنه او وخت یاد کو ذهني پرشلې کنه خلک ته ملاو دو چاته به ذهني پرشلې نه جوړې کنه هغه په صفا الفاظ باندې په صفا کنه خبره باندې اسې پیوا چې کنه زدا سې کوی دا سې کنه نبی چې په سیر دا به کنه کپ خلنه وتول سپلې به پرشو کنه نو بیا دا خبره وه چې وا بیا واپس کېږي په کای به شي بیا واپس کېږي که نه چا سره چې وفا شي نه چې ولې داسې وکړل شي که نه هغه دې بې پوتې وي وعن عبد الله بن عمر عن رسم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما ندي خلو سريتا چې تفریق کوي چې د سنت مشه مگر دې په جهاد باندې دوا کسانو سره دي کا او ته ورته به په میو شي کنه شي کنه اخر جدا یې کې کنه یا په یار روان دي کنه به سیک ور سي به کنه په دې باندې تاسو وځه کنه کله شي کنه دې په یو خبره سره لګیا وي کنه په خبره سره وخت دي خبره سره کو کنه په دې مجلس شي په دې یار باندې کنه دا کا یو پرشانی دو کنه یو استراب دې ته جوړ کو کنه کله مقادر کا چفال تک شنه کنه یا تو یار مقادر کا چې تیرې را کنه فبها وعن مريم شهيب عن ابي عن جدي عن اسم قال میر به امر ویلور وی کنه حتی نراه قد دخلا بعد بیوت ازواجی چې میر به ولیدو کنه چې نه وته کنه زنا کنه کړي او بیوت د خپل بیوت چې نه وته کنه یا میر به وته سړان شو ته ویلور امر وکنه میر ځای کته ویلور بیوتا وعن واصله بن حتاب قال دخل رجل الى سلم يسير وقت النبي صلى الله عليه وسلم وذا النبي صلى الله عليه وسلم قائد النسوه اگر که زوی شته لکه وخت ده کنه کچه کنه شیا کنه خو چې نشي کنه د خاصه روشي کنه چې به خلیک له مو خاصه سره دی او په څنګه کنه ویل دی کنه او مو ته مقارو کنه مو ته اجازه ورو کنه هاي داس بعد نشي کنه چې نو جو ته داس نو څه کنه قضې باندې بالکل داس نو څه کنه به پر شه د خلاف ترې کې چې ودا چې به شپه لګولو کباب په لګولو کنه او چې حرکاتو کې وخت لري کنه بیا احساسي سره شي کنه بیا خپل ځون شعور سره پوهېدو شي چې دا خو کنه اما څه مقام شته مرتبه مې شته څنګه زوی ته وکړو باب الجلوس والنوم والمشي دا غنه دو کنه می خدا غوړي کا چې ورشه ملګری ته دوست ته چاته کنه په خلیفه کښول باندې کې حال ته وکړ شي کنه ته چې ګېړې به او ور خوند دی باغ ته خوند دی بیرغه کنه که به ته چګ نه شوې کنه به ته ونه خندې یو دوه قدمه ویر نه رالی کنه د کیسه ورانه دو کنه د کیسه ورانه ته شاچې دا کنه ار باندې خواش نه و کنه نور باندې خواش ها یو دوه قدمه به ته چګېړ یا ور مخه کېړې به ګېړ ګېړ بدل وې کنه او ډېره مې دا پښتنه مې نه کې تم پنکای او پنکای پنکای کنه شا ګڼ پښتنه مې نه کې ځکه به نه ورسېږي کنه دا به دې خبره لما وی کړ چې دا موت لاګ په دې شل لګا ولا دا و زه شپه لګې نه کنه دار مداري شخص سره وکړو بلا پښتنه وکړو چې دار مداري کو کنه و چې وی کړو کنه دا ټول امیر د عجم ولا تکلفات دي کنه وخت نه ګوزه ځای کړی هنر ډېر نقصانات دي پښې کنه ډېر نقصانات دي پښې دا ډېر و سلام درو چې سلام جواب ورکا کنه حرکات به تو کو زوی کنه تو کا او دا نه چې سیګ ایل ته ورته رېدا غا او پا دې باندې کښنا وا چې ته په باندې نو سې کنه او اسلام کنه دا نه برداشت کوي ځکه چې کنه لکه څنګه چې دې بل ته تکلیف تا چې روش سلام سلام رګ نه کوي بیا او څنګه بیا نه وته اون سه یارش کې حرکت نه وته وکي زوی نه وته وکي کنه دا څنګه نو ستا تکلیف کنه دا ټول هغه تکلیف ته دغه بوج دی پر وسو چې پر ولې کوم دی مشغوله وي پسې چا خو نیوله ده که نه د دوی نه بادر چې ګړي به د ښځې طبیعیه په به د شنویه که نه او سم مې دا به ته سره مجلس صاحب په ټیم ځای کوي که نه د نه بعد به بیا تو پښتنه کو چې څرنګه روغلا وي که نه اته تکلیف ته که نه دا غندو جایز ده باب الجلوس والنوم والمشي عن ابن عمر قال رأيت رسم بفناء كعبته نبي سمولي بكعبه شريف بتاليشه مختبيا بيديه اختباء کړی په دوړې لوسې سره اختباء کړی و ان دا لوسې کنه دا څه پر بدل کړی په زور مده کنه دا څه لوسې نبی سم کنه کنه ټای لګ ولا په چې کړی دا څه لوسې کنه دا لوستای جایز ده کنه بلکې دا را خدا هم دا لوستای و کنه یا به کنه ملتا پړاو چولو پټکای به پر بدل کاری ونیول کنه یا به دوست سونیول کنه ا ذ ن ما نرو د وسره وته روان ده کنه چې دا فتک نه سمري خو امانه خو یا په حاله سو کچې ډېر خط ادي کنوس وي بیا څه سره چې وقت بل خبر نه وړه کنه او یا هغه داسې چې د پښه درونی وي او د بل پښه په سپو ودروي ولا فلانګینه وي کنه الان به درو کړی شي او به به کنه کښ اورات دې درشي کنه حالت دې ویني او چې کنه پردګینه وي سوي د سمبل کړه دا کنه او بربندې شي نه بیا استراحت پر آرام دی پر یو خبر بل خبر نه اړول شي کنه او یاده منه کړه چې دا امر هغه څه چې پوسه په ودې شي کنه او چې دواړه د غزول یې وی کنه او د بل خبر نه بیا پاشه کنه کښ کورت نرسي بیا دا جیر دو او دا نور وکنه کا پردې وی کنه کلام وی کنه چې یو خبر لوي د بل خبر وړه وی کنه لکه چې پردګو په سره څه کنه هغه شکل خو لیدل شي کنه وعن جابر او راغه ته خړلې دو خو صفا به الارض په مزکه باندې دی ډیپ کړی شو د به تاجې ته پر د ارض مفعول د خو صفا به نه به فعل خو صفا به الارض کړه په مزکه باندې ډیپ شو مزکه باندې نه وته هو ته جلد له فعل قیامت هغه را پیډی کنه په دې مزکه شي قیامت ورسره کنه یعنی په کله کپڑے د وغسی په تکبر شي کنه په تکبر سره په جمعې شي په تکبر درې مې کنه لوس په کې ډېر بدل کړ وان قیلا بنت محرمه ای قیلا له روایت ته ان هر ات رسول فی المسجد ای دې نبی سمري په جماعت سره وواقعد القرفصاء او دا یې نو په قرفصاء نو سره نوستو یا حالا قرفصاء یا مخل مطلق دا دا د کود یو قسم ده ي ن س ي د ي ر ك س م ي ن د ي ب ا ل ت ي د و ت ش ه و د د ا اختبار د و ك و ر ف س ا ن و س ا ي د ك ن ا ا د ي غريب د ا ل د ي ن ب ي ا سم هو ك ن ا د ي ر نوم هو ك ن ا و ت ن ي ب د نوم شو د ك ن ا محمد ب ي م ا ر ي سم ب ي م ا ر ي سم ك ن ا ا د ي ب ش ا س ا و ت د ا خ ب ي و ب ا د ش ا و ي ل ك د ا ج ن ر ب ا د ش و ي ت ب ا د ش ا ب ي وي او په سر ټاټ باشه به لوست وي ساجي بابه جمعه وغسي وي تاج به په سار وي کنه په یو پولیس ولا که فوج ور به مخته وي تیرور وی کنه دوی دي دار دي پر اطلاق نه کتلې چې و در سره مله بادشاہ ده کنه رولا مدینه ته کنه پښتنه پښتنه بدر سیر سیر سیر کنه پښتنه کو چیرته دا مخ چې په جماعت سره جماعت ته ته پیډ جماعت ته راغله نه مې کوټه په جماعت نشته کنه ملنګ مو ده و واقعا د کور فساد به سم په کور فساد نشته باندې نشته کنه کور فساد دې ته ویل شي کنه چې دا فدر موت کنه او دا ګټه دی ورسره ولګوي کنه او لسینه پترګه شي کنه نه بس لکه سونه چې ټکورې شي کنه دا سنت په جماعت ته فلما رايت رسم فلما رات رسم هکه نبی سم ولیدو کنه المتخشع چې عاجز نو ست کنه بیا اور عادت من الفرق اور عادت من فرقه فلما رايت نبی سم ولیدو المتخشع په دې تخشع سره په دې عاجز سره کنه نوې سره په پولیستا او نوې سره کنه کاټی ناشته کنه د اورایت من فرقه وای چې د ډور نه مې چې کنه رګینا وښړه کېدل هډېره توازن په دې باندې به دغه تر وبرولو کنه اول په ډور وتلا چې ګذرا کنه څو شان شوکات به کنه به چې کله تخصصو له عاجزي ولې کنه انا په دې باندې وبرولو اورایت چې زه وتره د فرق نه د ډور نه رواه ابو داود به ایسا جل شکل ایمن شی سنگ بندی به سمستو و اذا عرسا کو بیل صبح و چود نبی چه رشکی اونه مخت سمستو چود بین ردوا بین سبا زراعه و اذا عرسا لا کفی به به داکنا لوس به کنه ودره ولو دا سار به کنه په لوس باندې خې شولو چې خې به وال نشو کنه که حبر کې دې به مثال پریوزی کنه به به ریشه زکه چې چود نردو وعن بعض ام ال مسلمه د ام سلمه ته چې ته مش درون دی اګنه روایت ده قال كان فراش اسم نفى مما يوجد في قبره النبي صلى الله عليه وسلم انا انا مرواتي فدا قبر شرزل شي دی به په قبر شاسو ته وړول ده کنه دا سره کا په دا زنګي شي کله وړي کینکی دې پر کنه ورا نو کې جوړ شي کنه دا نه منواله غوندې بش کنه یوري کې و نبی سم وکاله مجد عند راسي او جماعت نبی سم سار په طرف به وکنه یا مسجد نبوي ځکه چې فقیرو سره لګولې دي لا طرف ته کې نه دي او یا جماعت نه ځدې مثلا مراد چې دا په کې نه ابه د سر طرف ته به دات کسب سو به کنه وعن ابي هريره قال راسم رجلا مستجعا على بطنه یو سای ورته چې په خېټه پرتا په ګډه پرتا فقال ان هذه زجاتن دا هغه څنګه لګولې چې لا يحبها الله خو په خپل شنو لګولې بداش مې شکړې اذا رجل يحركني برجله سو وایي چې سایدا امه په دې پښا باندې خزوي کنه فقال ان هذه زجه يبعد الله دا هغه څنګه لګول چې الله په دمه بوز دی الله په تاسو ته لکنه فنظرت فاذا هو سو وایي چې نبی سمو کنه ایمه څاړه په لکنه خزونی او دې نفسي نه پرتینه منه کوله سو دا په چې دای خو کنه موضوع ده په بل طریقه باندې سمستل شي کنه خېټه خوري نه څه خوري کنه یا خو نبی سم خبر نه چې ته کنه بیموري ځکه کنه ویني لا خاصه پتا به په ګډه پرتې مړی د ډېر خوري دو کنه او یا دا منا چې احتیاط نه غیر کوي کنه د ته پر جې د معذور یې کنه خبر به چې نه څه خوري کنه خو بیا شاد اس نه رحمه سم مل کنه وعن علي بن شيبان قال كذا رسم من بات على زهر بيت ليس عليه حجاب بیا به چې کاپم ذکر ونی کنه په ته ټیله برته وته وکنه یا متیان د چې شوی او خو یې خو به د خیبه نه پښه به چې ته پر وړي خطو پدو کنه امیش ته یو کایو سو فاتو ولا کنه به په خیبه به چې کېدو ا په وته کې ټیله ته وته کنه او به کېله به پرې تخپل خیبه ولا سره بوته چې خلک چې راو بدو وفي معالم السنن الحتابي حجن ما له مسلم سره وغلي دي خطابي ته کې حدیث کتاب ده کنه چې ليس علي حجن چې په کتاب نه کنه حجان وا حجن یا حجان یا کنه حجاب ټول یو معنا ده په باندې اړ نه و وان جابر کان هرسم ان ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه چې په داسې حالت باندې سمني چې په باندې وړنی ویر بدله امني پر بدل وان حذيفه قال ملعون على النساء محمسم لعنت هو دا په ژبه د نبی سم باندې پیغه سړي بوله من قاعده وصل حلقه ته چې سکه ا خلکه په میون شکشنی خلکه باندې کله په میون شکان خلکه شي کنه بیا په دې سره بوله لعنت هو دا کنه دې نه اصلي مراده هغه ټوکمار چې خلکه ته ټوکې وکنه هر پر بداوی لري کړم و م ش ت و ت و ك ت ك ا ر ب ت و ل ي ك ن ا د و ي و ل و س ي ج ا د ي د و ي خ ا س ي ب ي ا بلا كم تقرير كو كنا تكمار مرادا خلقان دوي وسیله پیدا کړي او چې ټول یو خلکاوي خبره ول سره ورويشته کنه بیا دغه شي کنه څه خطرات نشته پشه وعن ابي هريره انس قال اذا كان احدكم في الفيء یو کس په توسه پسیره شو دا به سمر روان دی سه سیره په پرتا فکرسان او ذلو سیره بن لوړلا فسر بعض في شمس بعض في ذل زنا په ورمشنو زنا په سیره شو کنه فل يكون به د چک شي کنه دا څه ذکر سم وي چې نیمه سیره وي نیمه غرمه وي کنه ما سم وي کنه یا خالص ته سیر سملا یا خالص غرمه سملا کنه ځکه چې د ورمخ پر اثرات دي هغه وینا ګرموي وجود ګرموي دي سیر خپل اثرات دي کنه بیا دا متضاد اثرات ته سیرات روشي کنه ګرما شي سیرا شي دنه تبه سي ته ورتي کنه تجربه دو کنه خلک ته به چې کنه دا په نیم ته سیرا غرمه شي پرې کنه بیا سايده چې ګيري راو بدوود دا ټول د ارشاد ولا کنه امور ونهي دي کنه ايش نه پیدا مترک شرعي خبر نه دي وفي شرح سنة عنه قال اذا كان احدكم في البيت فكلسانه سير من الورش فليكم بالتكشي فان مجلس الشيطان دا شيطان زوي ده كنا يعني شيطان ده سبب كي تدور تسمى لا كنا دوت ارام کا حرمت ان شتم کے دلا سلطان شتم کے دلا کنا بجا سمرے بے بواد کے تیرے نہیں بے بے کہ پتو تبا روشی درو هكا در وما مر مر مر موقوفا وعن ابي اسيد الانصاري انه سمع عارف يقول وهو حال المسجد جماعه بحر ده بیا فخت د جاو نه باندې سر څه طریقې سری وشه په لاس رګاټ شول ولې به شاجه ماته ته ده بیا جماعت وتري به کړه سریا له ونی پلیار شه سره ولې دي فقال لساش نه به جاو کو چې استخرنا تاسو په څه شي دا روي تفسير دا چې د يمشي ضمير رجو ته راځي کنه آی مراد چې سړی مراد ده کنه چې سړی سيف مې شروع شي وان جابر بن سمرا قال كنا اذا اتينا النبي سم چې کله بن نبی سم ته ویلې جلسه حدنا حيث ينتهي شي بس يو کس مشه کنه چې کیمه دا به ور سوال کې بکشن سو کنه دا څنګه کړ چې په ورته لوګ په مجلس باندې کنه په حال کې په غاړه کپرې ذات ورړوا ورړوا کنه چې دته به روزي شي کنه چې کیمه کبه خلق رسولي علي تبي كنا كشير سو كنا دا دي مجلس داب دي شيء تبي زون نرى سبي ها وان جابر بن سمراك وذكرى حديث عبد الله بن عمر في باب القيام وذكر شو دوا حديثين دي عبد الله بن عمر استر شو باب دي قيام شي يعني دوتا مصيبي شو دوتا ذكر شوي خو عادي كتر شوي دي اسرائيل مرسبتو يدي وجنة مكنا دوتا نرو پس كون ويايكا چه عن جده يعني كان عن كي كان عبد الله بن عمر بن عاص كان ندوار عبد الله بن عمر بن عاص ربطينا شونا الفصل الثالث عن عمر بن شريد نبيه وسنذكره حديثي علي وابي هريره دوتا مسجد مولو دوا حديثنا ذكر كريدي وزه به کنه اذکر په باب د اسماء النبي اسم شکر ان شاء الله تعالی دې موږ راول کنه زه به اذکر ذکر کړم